ګرانو مینوالو زموږ د دکان پتا یاد ساتئ صدایدین اسلامی کیسټ اند سی ډی سنټر نشتر آباد نز مدینه مسجد د قاری حنیف الله او قاری قدرت الله کولای دکان موبایل نمبر دی 0301 88 91 321 فإنه لا يمنع الشرك وقيل سرا غرض د مفسر د دې عبارت نه دویم قول ذکر کول لی په لفظ الله کې اول قول خدا او چې دا وصف ته وس دویم قول ذکر کوي چې دا عالم دی دا قول د عالمیت اکثر علما او کړل د امام شافعی امام ابو حنیفه سیبوی کسائی امام رازی غزالی امام الحرمین دا ټول علما کرام هم دا خبره کوي چې لفظ الله څه شی دی عالم دی د عالمیت خبره ذکر کوي دا غیر لپاره دی او دوه درې دلیل ذکر کوي اول دوه دلیل خو په دې ذکر کوي چې دا عالم دی او دریم قسم دلیل د عالمیت په دې ذکر کوي چې وصف نه دی نو چې وصف نه دی نو عالم دی کنه چې وصف نه دی نو سره عالم شو کنه اول دلیل خلاصه اداره لانه یوصف ولا یوصف به وكل ما هذا شانه فهو عالم فلفظ الله عالم لانه یوصف ولا یوصف به ده همیشه په درجه د موصوف کې واقع کیږي ولا یوصف به په دې سره د بل چا توصیف نه کیږي نو د په مرتبه د موصوف کې واقع کیږي همیشه لکه بسم الله الرحمن الرحیم کې مو ګوره په درجه راځه کړي نه موصوف کې نو لانه لا یوسف به لانه یوسف ولا یوسف به د په درجه د موصوف کې واقع کیږي او په درجه د صفت کې نه واقع کیږي وکل ما هذا شانه د کوم شي چې دا مرتبه کې په درجه د موصوف کې واقع کیږي د صفت کې نه نو هغه سي عالم نو دام سي شه دی عالم صغرا مستانه ده کبرا ظاهره ده ضرورت وته نشته د هر ځای کې موصوف واقع کیږي چرته د صفات نه دی واقع شي یک شوی دی زمه دارا چې ولی انه لا بد له من اسم مولانا غرض دا علامه موصوف زین دلیل له په خبره چې لفظ الله علم دی حاصل دری دلیل داره څنګه چې د الله په ذات کې په نفس الامر کې بلا صفاتونه دي دا الله تعالی په ذات کې صفاتونه دي علم دې کرم دې دارې دارې دارې قدرت ته وغیرہ څنګه چې په نفس الامر کې د الله تعالی په ذات کې سری صفاتونه دي نو دا غرانګي یو د اسمم پکار دی چې هغه تعبیر شي د غزاد نه او اجرا د دې صفاتونو په ظاهر په دې لفظ شي اجرا د صفاتونو په دغه لفظ شي انا خدای مرکه خدا خبره ده کړه الله علیم دې سمیع دې قدیر دې دارې دارې دارې دارې دا خو نفس الامر کې ده ولدت یو اسم خو په کار دی کنه چې هغه تعبیر شي د دغه ذات نه او اجرا د صفاتونو بیا په چا باندې وشي هغه اسم شنو هغه دا غي د پاره انتخاب صرف د چاره د لفظ الله چې د تعبیر د ذات نه کېدلې شي بس بل څوک نشي کېدلی نو بس دا عالم شو کنه چې د ذات نه تعبیر شو خدای څه شو کنه عالم شو کنه نو دویمه وجه سره دا خبره ثابت نو موږ به دا وایو الله رحمان دی الله رحیم دی الله کریم دی ګور الله الله الله هم ته توایو نو په نفس الامر کې چې څنګه صفاتونه د ذات دي د دغه ذات نه یو د نو داوم په کار رسم چې هغه تعبیر د دغه ذات به ما هو ذات د دغه ذات په اعتبار د ذات سره چې واخلې قتل هاذا جان دا صفاتونو نه او چې کوم په ذات دلالت کوي هغه شي صفاتی کا عالم نو الله عالم ولانه بل لابد لابد له د الله د پاره دی او اسم نام کنه چې جاری کیږي عليه په د باندې بیا صفاته هغه صفات جاری کیږي او لا يصلح صلاحیت نه لري له د دې لپاره مما دا هغه نه چې اطلاق کیږي په الله سوا هو ما سوا د لفظ الله نه ما سوا د لفظ د دې صلاحیت هم دقه لري درم ولانه لو کان وصفا دې سره یو درم دلیل وای او تاسو ته د وړاندې نه ما دا خبر عرض کړې و تاسو ته د وړاندې نه ما دا خبر عرض کړې و چې دې بدرم دلیل داسي وای چې نفي د وصفیت بکې نو اثبات ته چا بکې د عالمیت نو دی وای نو مقدم مثل له چې لفظ الله وصف نه دی او څه شی دی عالم نو نفی د وصفیت شو نو په خپل قائل بالفصل نشته نو اثبات د چا او شو د عالم یې وجه د ملازمه ولک چرته د لفظ الله څه نشي عالم نشي نو کلمه ر توحید به مفید ر توحید نشي لا اله الا الله به مفید د توحید نشي ځکه دې کې به الله راشي او الله رستا پنيز وسته او وصف بما هو وصف دلالت کوي په معنا وصفي او معنا وصفي من حيث انه معنا چې واخلې نو داغه صدق په کثیرینو باندې راځي داغه صدق په چا باندې راځي په کثیرینو باندې راځي نار کله چې داغه صدق په کثیرینو راځي نو لا اله الا الله سره یو الله ثابت نشو کنه لکه څنګه چې لا اله الا الرحمن کې رحمان وصف دی بل اتفاق او چې لا اله الا الرحمن وي دین مسلمانۍ ذکر رحمان و صفت باندې دلالت کوي ا صفت به ماوهیه صفت دی واخلې هغه په معنا و صفت باندې دلالت کوي هغه کې احتمال تطرق د شرکت هم کېدل نو لا اله الا الرحمن سره څوک مسلمان نه کیږي نو لا اله الا الله سره بیا څوک مسلمان نه کیږي اذانه کېدل خو باطل لیکنه دا خو بل اتفاق چې دا کلمه ویله رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا کلمه ویله هغه مسلمان غنل لا اله الا الله نو معلومه چې دا څه شي نه وصف نه دی صفت نه دی نو څه نه دی نو ولانه لو كان وصفا قدا وصف نو لم يكن به ونه دا قول چې لا اله الا الله توحید فمثل د دې چې لا اله الا الرحمن فانه لا يمنع الشرك بیا نه ده معنا څه شی بیا کنه شرکت بیا خو شرکت څه شی نه دی ممنوع نه دی او منع نه دی کنه نو لا اله الا الرحمن کوم شرکت راتلی شي او لا اله الا الله کوم شرکت راتلی شي لا اله الا الرحمن چې څنګه منع دی او په دې سره توحید نه ثابتېږي نو بیا په کار دره چې لا اله الا الله سره سره ثابتې دي توحید نه ثابتې دي مولانا په دې باندې شارحینو یو سوال کړل سوال دار لنډه کې ویم وې د یو کلمې اختصاص په نفس الامر کې د الله سره د یوې کلمې اختصاص په نفس الامر کې د الله سره په دې سره اختصاص چې نفس الامری نه توحید به ال راځي چې هغه لفظ په ذات مخصوصه باندې دلالت وکي نفس الامر کې आवाज نه په ظاهر کې دلالت په چا باندې وکي په ذات مخصوصه نو بیا په کار دار چې لفظ الله سره توحید را نشي ځکه دا الله ذات خو مونږ ته معلوم نه دی کنه دا الله ذات خو مونږ ته څه نه دی نو که اختصاص چې نفس الامریکا ذکر شي خو لا اله الا الله الا الرحمن سره سره څه پکار دی او که چرته اختصاص کې نفس الامر نه بلکې دا لفظ په ذات مخصوصه باندې څه کوي دلالت نو بیا په کار دار چې لا اله الا الله سره یو سره مسلمان نشي ولی ځکه چې الله ذات چاته معلوم دی جواب وانا اختصاص نفس الامر نه کافي کیږي بلکې توحید به الله راضي کیو د لفظ ذکر کې چې بچا دلالت کې په ذات مخصوصه اله د استحضار څه شو کوي خو چې کم ذات معلوم شنو هغه هغه معلوم شي په ذات په معلوم شو د دې داسې مثال دی لکه زمایرو کې نه ګوري وزعام موضوع له خاص وزه زی د هو وزه خود ار مذکر د پاره شری چې مذکور سابقه ني خو بیا موضوع له خدا غکشي کنه یا اسماء الاشارات کې ګوره وزه عامه ده کنه ذالک خو ار مذکر مصروف لنصر ته مذکور سابقا ته وي خو بیا خو یو کس کنه نو وضعان موضوع له خاص تا ګوره نو وضعان موضوع له موضوع له خاص کې کومه مسله ده نو هغه مسله په دلته کوم ده کنه چې اعلی د استحضار کلی ده او مستحضر جزئی ده اعلی د استحضار کلی ده او مستحضر تشهیر جزئی ده او کدا وصف نو بیا لا اله الا الله مفید د توحید نه په مثال د لا اله الا الله الا الرحمن ځکه معنا نه شرکت والازهر والازهر سره د اخر کې هغه خپل موقف ذکر کړي د خپل موقف ذکر کړي ازهر دارا ازهر چې دا وصف ته په اصل کې دا وصف ته بچا کې په اصل کې لیکن دا په اصل کې څه شی دی دا وصف دی دا په اصل کې وصف دی لیکن په دې کې غلبه راغله په بل چا باندې اطلاق نکېږي مولانا لنډه خبره دارا چې اول نبی وای چې زما په نسبانه غوړه خبره دار چې دا وصف ده او رستو بیا دا خبره ذکر کړي چې علم ولې نه دی وصف دی او علم نه دی نو ولې نه دی اول نه دی وای چې دا وصف دی اظهر دار چې دا سره وصف کته وای وصف دی کته وای څه شی دی نو په وصف کې خدا قانوني چې دلالت کوي په معنا وستی او معنا وستی په دې حیثیت چې معنا یې واخلې نو دا غیث د بچا باندې کیږي په کثیرینو باندې کیږي بیا خو لا اله الا الرحمن وغیرہ پشان شو لا اله الا الله مفید د چانه شو د توحید نشوا کلمه د توحید مفید را چانه شو توحید نشوا او دوی مطلب هوا ته دې همیشه موصوف واقع کیږي نو دې جواب وکړنه چې بده کې غلبه راغله دا الله نه سیوا په بل چا باندې د اطلاق نه کیږي نو چې د الله نه سیوا په بل چا د اطلاق نه کیږي ځکه موصوف هم واقع کیږي او ځکه لا اله الا الله سره مفید د توحید دی خو غلبه په ځواب قسمه یو غلبه تحقیقیه یو غلبه تقدیریه غلبه تحقیقیه هغه دې ته وایي شي اول نه یو لفظ په بل معنا کې مستعملي او بیا دا غې نه را نقل شي بلې ته او تقدیری دي ته وایي چې اول نم په دې کې وځي د اول نامه د الله چې ته د بل چا د پاره نه وځي شي چې بیا د تنقل شي د دې کې غلبه را حکم غلبه را تقدیری ایو غلبه یغی ته کومه غلبه وایي لکه مثال پتاو سوریا یو لفظ ته موږ سره دا تصغیر د سروا دی هغه خزه متموله ته ویلې کېده خزه یو خزه و چې هغه څه شی و یو متموله خزه و او بیا دا نوم شو دا غستورو چې په یو ځای کې څه شی شي را ټول شي نو اول دغه معنا او بیا دا غیر نه نقل شو څنګه مجموعه ستورو نوم دی نو دې کې غلبه راغله حکم غلبه را تحقیقی غلبه راغله نو دې کې غلبه را خو تحقیقی ده که تقدیری ده تحقیقی او په الله کې غلبه را خو تقدیری اظهر دار چې دا سره وته خو په دې کې غلبه را غل کما غلبه تقدیری نو ومن ها هنا ده په درجه ده موصوف کی او ومن ها هنا ده دې د وجنا کلمه توحید مفید رچا ده پاره کدا اظهار دار چې دا وصف په اصل کې لیکن هر کله چې غلبه پیراله په دې حیثیت چې نه مستعملي کې په غیر کې وسوارا او ګرځید په شان ته د عالم او ګرځید ځکه خو یوسف ولا یوسف به او په مثل د سوریا او د صائق نو اجرا مجراه فی اجراء الوصف علیه دې جاری مجرا عالم شو په اجرا د وصف کې علیه پدا پدا سه د اجرا د وصف ځکه کی نو مولانا جوابونه وکړه ځکه د موصوف واقع کیږي صفت نه واقع کیږي او من ها هنا د دې د وجنا صفاتونه په د جاری کیږي او من ها هنا د دې جنا کلمه د توحید مفید رچا شو نو درې واړه سوالونه څه شو خاطر ا درې دلایل چې دی ویلی او سوالونه کړي وصیت والا باندې او درې دلایل ویلی د اثبات تعلمیت لپاره نو هغه څه شي شو خاطر مولانا پوښوي تا اته دیو تا وخاندل پوښوي کنه نو لفظ الله علم دې کا وصف وصف سوال چې وصف شي نه بیا به سو سوال شي درې د موصوف پاکه کیږي صفت نه دا والی اجرا د اسماءم پکار د داغه لپاره یو شی پیدا شي درې مدار چې کلمه توحید با وای دې کل عالم شو کنه دې کلم او امتناع د وصف به په دا ځکه خو وصف په د نه کیږي او ځکه د تعارض شو عدم تطرق د احتمال د شرکت الیه دته د کې اوس احتمال د شرکت نشته د کې اوس احتمال د چا نشته د شرکت نشته احتمال د شرکت پکې تا ځکه نشته د کې احتمال د چا نشته مولانا شرکت پکې نشته نو چې احتمال د شرکت پکې نشته نو ځکه کلمه توحید د توحید مفتی درچا د پاره شر توحید د پاره ولعنه نه لعن ذاته غرض د مفسر د دې عبارت نه غرض د مفسر د دې عبارت نه هغه دلیل ویل دي د خبره چې دا لفظ الله علم ولې لکېږي وې دې عالم ځکه لکېږي کنه چې ذات ته الله تعالی من حيث هو چې راواخلي په غیر د اعتبار د امر اخر نه لکه علم او قدرت یا هغه د امر اخر حقيقي لکه علم قدرت او که غیر لکه رازقیت و غیره غیر معقول للبشر دا د بشر معقول نه دا د بشر دی وی دا واسطه ذکر کنه چې د الله تعالی ذات په غیر صفت نه حقيقي او غیر حقيقي د دین په غیر چې ته یو ذات اخلي د لفظ الله نه دا خبره معقول نه چا نه ده نو چې معقول د بشر نه ده نو د دې وجه لفظ الله علم نشي کېده هما د وړاندې دا خبره عرض کړل چې ولی معقول للبشر نه ده دا ذات معقول للبشر دی بوجه کلیین کنه نو چې بوجه کلیین کته وای دا خو بیا دغه نه شو کنه علم زم نه اله د استحضار کلی ده خو مستحضر سره جزئی ازار ادارت دا وصف لأن ذاته ذکر ذات الله تعالی من حيث هو چې راواخلي بغیر د اعتبار د امر اخر نه چې امر اخر حقيقي صفات حقيقيه ته اشاره کوي او که غیر لکه رازقیت و غیره دا معقول للبشر نه ده نو فلا يمكن ممکن نه ده چې دلالت کې علی په ذات واجبي په یو لفظ سره ولانه لو دل على مجرد ذاته المخصوص لما افاد ظاهر قوله تعالى وهو الله في السماوات معننا صحيحنا غرض علامه موصوفه غرض د علامه موصوف د دې عبارت نه اغا بل دلیل دی وای کلف د الله چرته د ذات لپاره شي شي وضع شي نو بیا به د دې سمانا شي چې وهو الله فی السماوات وهو الله فی السماوات الله تعالی پچا کې دی په اسمانونو کې دی الله په اسمانونو کې د دې سمانا شو لفظ الله چې عالم شونو بیا هم معنا دا شو چې اسمانونه د الله د پارسی شي دي ظرف دا خبره صحیح ده او چې دا لفظ الله وصف شي او صفت شي نو دا الله به په معنا د معبودن سره راوغلو په معنا د چا سره نو بیا خو الله معبود دی په اسمانونو کې پزمکه کې خبره خو صحیح ده خو کله چې الله عالم شي د ذات مو مخصوصه د پاره وضع شي نو بیا خو د اسمانونو د الله تعالی د پاره محلي وقوع او ظروف شو الله د پاره ظرف راغی حالانکه الله د پاره الله خو نه متمکن دی او نه مکان دی نو بیا به افاده ونه کی ظاهر د دې قول چې وهو الله فی السماوات معنا صحیحا د معنا صحیح د معنا چې د سی وای چې الله متصرف په سماوات ته وغیرہ بیا خو به تک شي خو ظاهری توګه باندې خدا خبره دا مسله ختم شو ولئن معنى الاشتقاق د سره بل دلیل وی چې رب دی الله وصف دی وی ګوره اشتقاق دې ته ویل کی کنه چې دوه لفظونه مشارکي د بل سره په معنا او په ترکیب کې په معنا او په چا کې او لفظ الله د دې نور ماخذونه چې کوم من ذکر کړه د دې په منځ کې هغه مناسبت شته نو چې د دې په منځ کې هغه مناسبت شته نو وصف وتاو وایي کنه چې وتاو وایي بلادارا چې معنا د اشتقاق کېدل د یو د لفظین چې مشارک د بل سره په معنا او په ترکیب کې دا خبره حاصله ده په مابین د لفظ الله او رسول مذکورو کې نو بیا په کاردار چې ته وایا کنه وکیل ویل شری چې اصل الله هاده الله اصل سره بسوریانه کې نو بیا معرب شو په حذف د الف فی اخر سره عربی ته چې روا او اخری الف کټ شو نو ستره جوړ شو لا او الف لام په داخل شو لام په لام کې مدغم شو نو ستنه جوړ شو الله او کچرتا ما قبل مفتوح نو بیا به څنګه وای بیا به سوای کور وای او کما قبل مکسور نو بیا به فی دین الله بیا به سوای ولی بیا ول دواړو صورتونو کې بیا خروج راځي د زمینا یا د فتحینا نه هغه خبره تیته خو دې دویم صورت کې بیا سره د خروج د کسرې ناراضي بیا چې ما قبل مستوري کنا ورستو پر ویلې شنو دا لکه دا خکته نه چې بره ته خېږي دا لکه چې خکته نه نو د دې د وجه نه بیا به څه شی وای بیا به پر نه وای نو څو صورتونو کې وای پر وای اکم صورت کې وای پر نه وای نصر الله بوای او اولیاء الله بوای او لله ما فی السماوات بوای وشي څه ادخال د لام او تسکین به په لام کې کې کله چې ما قبل مفتوحي یا ما قبل زمي دا خبره سند دا طریقه ده بس تجوید والا پني وقيل مطلقا مطلقا بس شي وای پور وې ځکه کنه چې د الله د څنګه د الله ذات کې چې څنګه عظمت ته نوم نوم کې عظمت پدې پور ویلو سره راځي نو پکار دار چې پور ویلو وحذف الفه لحن او حذف د الف د دا خطا پاسدی کې په دې باندې موزه حذف د چا الله په دې اعلی وای اعلی اعلی وای نو اعلی خو تنبیه د پاره راځي نو چې دا اعلی ټکی کې د الف کټ کړو دا الله کریمه دې لکه پوره ونه ویلا دا لري چونه ویلا نو لکه بسم الله لري چونه ویلا بسم الله لري چونه ویلا نو دا خو جز د فاتحه لري راغی په نسبانه لکه فاتحه دې پوره ونه ویلا ٹھیک شو نو دا الف نو ویل پکې دا لحن دی دا څه شی دی په د باندې مزدق کی ولا ينعقد به صريح اليمين په دې باندې صريح يمين نه منعقد کیږي زماره په علا قسمي نو علا دې چې زماره په دې قسمي دا يمين منعقد نه لري ځکه تاسو کې تعالی کو نه وکړ الله ویل پکار وقد جاء ضرورت شيري د وجنه خود سره غل علا لا بارك الله في سهيل الله تعالی دې په سهيل کې دار سړي نوم دې پد کې دې الله ورو برکات واره چي اذا ما الله بارك في الرجال چې الله تعالی په ټولو رجالو کې او په ټولو خلکو کې الله برکت اچول نه یعنی په ټولو کې د الله برکت واچي سهیل کې د الله برکت وانه چي نو اذا ما الله دلته وسی شعر لاندې ګوره نو هغه مطلب دا رہی چې دلته کې ذکر شوی دی نه د مخکې د کې ذکر شوی دی الا لا الا لا با رکا له نو الله نه دی کنه دلته کې محل د استشهاد دا ما قبل الله دی اذا ملاه دلته ملاه وای الله چې کله ټول خلکو کې برکت ته جګدا کس کې دیوانه چي نو دې کې کم لفظ ذکر شوی دی اعلی نو دا خو ذکر شعر خو د ضرورت شعری د وجنه ورنه حقیقت دار چې په دې یمین مناقض کیږي نه وصلی الله الله دې په سهیل کې برکت واچي ټول خلکو ته الله تعالی